قائد ملت اسلامیہ مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد امیر بکری دس آپ کو کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے حضرت مولانا محمد امیر بگری گھر صاحب تاسو وکتل چې زه څومره په تکلیف دې جلسې ته راځم صرف دا نیت باندې چې څو پورې زه ژوندی یم چې تاسو سره مې ربط کټ نه شي تاسو ټولو ته دې الله جزا خیر درکړي چې په دې جلسو کې د علماو تقریرونه اورېدو لپاره ډېر په دلچسپۍ سره راځي عزیزانو یو د جوش خبرې دي او یو د هوش خبرې دي نو نن زه د جوش خبرې نه کوم یو لس پنځلس منټه درته د هوش خبرې کوم دا نن سویمه ورځ ده چې ډنمارک کې یو کارټون چاپ شوی دی ډنمارک د انګريزانو ملک دی او هغه سره چې سړي کلی دي نو الله پاک دې د زمکه ته په ژوند جنت جهنم راوباسي او دی دې زمونږ په مخ کې پکې واچي سره د مرګرو سره د مرګرو سره د مرګرو چې بجوند په جهنم کې واچي او دا ټولې دنیا مسلمانانې وګوري او بیا د خزه ډېرې کړې دي نور خبرې هم ډېرې دي خو خیر اوس وخت کم دی عزیزانو یهود او نصارا دې الله په دنیا کې ذلیل او رسوا راته وکړي په دنیا کې فرض مونږ د دې مسلمانانو مرګرو دا کوم بادشاهان او شاهان چې د صدر بش مور کېږي دا سره د دغه حرامیانو د الله ذلیل او رسوا زه د نصاراو نه یو تپوس کوم چې د ذلیل بچو مونږ خو د عیسی علیه السلام نوم هم دی اودسه نه دی اخیستی چې ستاسو پیغمبر دی نوم نوم دی او داسې نه دی اغوستی مونږ د هغه د مور څه نامه وه بیبي مریم د بیبي مریم نوم نوم او دومره اوچته ښځه وه چې الله په قرآن کې په څو صفو باندې دا ذکر کړی دی او دومره اوچته ښځه وه نو مونږ د هغې نوم هم بیا اودسه نه دی اخیستی د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شپږ سوه کاله مخکې تېر شوي وخویم ذلیل او رسوا ته تاسو له نور څه په لاس نه درتله چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارټون جوړولو چې په هغې نن د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونه مجروح کړي دي زړونه خواکې په دې یو خبره فکر وکړي چې د پیغمبر حکم نه منل دا لویه ګناه ده او که د پیغمبر تکلیف جوړول دا لویه ګناه ده په دې نه پوه شئ د پیغمبر حکم او د خدای حکم نن دا قرآن هم اس کلام او د بخاری او ترمذی او ابو داود او مسلم غوند کلام په پا پاکستان کې موجود دی او نن د پاکستان فیصله د لارډ میټان په قانون باندې کیږي کېږي که نه کېږي د انګرېز په قانون باندې شپېته کاله وشو چې نن د پاکستان یوه فاصله ده ونیسه یوه فاصله یې وخود دې غم نه تنګ شو یوه فاصله تر اوسه پورې د الله په قرآن نه ده شوې پښتانه زه په خپله کې دې ګوتاوام په دې پښتو لفظ باندې ځانډو خانه دومره ګیره به دي بلبله به دې تنګ پتلون والا پرتوب سره روان یې دغه دغه به کې د باګرو کلا ته لا په کور کې اوده پروت او ستا دون دعای چې دی هغه ځان بیا رېږمال کړی او سړک ته راوځي منلی دی قانونه په ځان باندې پښتونه چې ورشي ته چرونه پکې جوړې دي مېلې دغه ماشوم خولې منلی دی قانون په ځان باندې دی ځن طلاق پښتونه چې ورشي کچرونه پکې جوړې دي میلې د مشم خولې چین مان رست آزاد دی نن ورشي د چین حال وګورئ هندوستان ما سره آزاد دی په سن تراسی کې ما هندوستان لیدلی دی په خدای قسم چې د دیوبند سره به هندو تېرېدو یو ورځې نو د دیوبند دیوال ته داسې و ما ورته ویل یې کیا کرتے ہو ویل هم جو آزاد ہے نا مالا کی ہم کیا کرتے ہیں یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے کیا ولہ اکڑو کہ ہم جو آزاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ہے نن تاسو وایي چې پاکستان قید اعظم آزاد کړی دی قید اعظم غریب خو خبر هم نه پاکستان او هندوستان خو آزاد کړي شیخ الهند دي مولانا حسین احمد مدني دي دوستي پرېږدئ مرګرتیا یې مه کوئ د ډنمارک د تمام مصنوعاتو هڅه تعلق وکړي لکه څنګه چې د بیت الله شریف بادشاه وکړه آسته سرکو ته وغورځول او متیازې پې وکړې نن د یهودو د دنیا تجارت په پاکستان کې دی سیوانب چې وګورئ متیازې پې کوئ ټیکسي چې وګورئ متیازې پې کوئ د یهودو تمام تجارتي نظام دا د ملک نه ختم کړي مونږ دې د لوږې مړ شو خو د ډنمارک او د یهودو سودا به په پاکستان کې نه خرڅول او دا مشرف ته ویم چې خدای ته وګوره سنسنینا خدای ته وګوره که دې ملک نه جنا تللی شي دې ملک نه صدر ایوب تللی شي دې ملک نه بوټو تللی شي دې ملک نه ضیاءالحق تللی شي دې ملک نه به تم یو ورځې د تورو خاورو د ډیري لاندې پروت ته به بیا ورځې لاړ شو خو د خدای خبر د خدای خاطر وکړي چې یو د دې ملک نظام بدل کړي د دې ملک نظام بدل کړي که دوی نه بدلی الله پاک دې د شپې چې سملی او سخته کې هات کېږي او اوس انشاءالله شروع شوې ده د ډاکټر رحمان هوا لنګه ده څوک چې ګوره بای پاس اپریشنونو له منډې وایي تاسو خیال راغی ان شاء الله شورو در باندې شوې ده بلا بیګام زلزله وه او بله شپه هم وه لا بله شپه هم وه ښه به ملای او سبا به د خاورو ډېرو لاندې پراته لکه په بالاکوټ او مظفر آباد کې د شپې څملاسته او سهار د خیر ولاندې پراته خدای به در سره دا چل کوي زما په خدای قسم دی چې زه د شپې څملم او اسمان ته وګورم نو د دې اسمان ارادې ګوره ما ته خطرناک ښکاري د خدای خاطر وکړي یو خزه بند کړي په کورونو کې ګوره دلته کې په موټر سایکل دوه کسه سواري غرب پولیس یې ونیسي ولې وایي ډبل سواري منه نو یو تر نو چې دا خزه چې ځان پکې کینو ا درې باندې بوره وای نه یاد سړی متعلق دی خیال درا نو دا لس منه بوره چې دا دا ځان سره ګرځول په کور کې کینول خدای ویلی دی په کور کې به هم ښځه په تېزه تېزه نه ګرځي چې د خپو اواز یې پردی سړی وانه وړي نن کفار خاص کر امریکا په ټوله دنیا د خدای دعوه کول غواړي ماوي چې روس په کابل کې د صحابه په قبرونو بمباری کړې و الله روس تبا کړو کړه امریکې په عراق کې په اولاد رسول بمباری کړې ده خدای به تبا کوي او شیاو واوري مونږه د بی بی فاطمه واده غوندې چې چا نه کړې زه په ژوند کې د چا واده ته نه کړم په ژوند هغه نکاح تړم چې د بی بی فاطمه غوندې نکاح او ټونګیانو ټونګیانو هغه نکاح تړم چې د بی بی عائشه غوندې نکاح بی بی عائشه د سردار کونین په اولاد قربان و ابو بکر ته قربان و عمر ته قربان و عثمان ته قربان و علی په دې ټولو صحابو قربان و نو زما عزیزانو په دې خبرو نه کېږي دا وقتی تور چم چم گو چم چم گو چم چم گو چم چم دا چم چم کی پریز آئی د امریکې خلاف شپه ورځ په موږ کې خدای ته اواز کوئ چې یا الله امریکه راته ټوکړې ټوکړې او ذلیله خدای کې تباہ او برباد کې سره د هغه کسانو چې کوم کسان یې مرګري خدای مرګري هم تباه یا الله عمر له مرګري هم بس عمر نو زما عزیزانو نن لوی ظلم چې کوم د تمام مسلمان دنیا سره کوي هغه امریکا کوي اسلام جهاد دا دواړه نمونه نن د قرآن نه ویسته غواړي امریکا او زمونږ مسلمانان ورسره په بیا پیسو ته څه وایي ډالر موږ له چا راکړي نه دي ډالر نن په ډالرو مسلمانان سروې کوي او د قرآن نه د جهاد او د اسلام لفظ وباسي ما وایي چې قرآن د قاری فیاض په سینه کې پروت دی دینه به څوک وباسي نن کورونه او ربونه د قرآن حافظان دي بله دا چې خدای ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او زه به څوکیدار یم نو د کوم شي چې خدای څوکیدار یې هغې کې څوک څه کولی شي انشاءالله خدای دې عمرونه درکړي او ډېره موده مو خدای ته هغې ژوندي لره چې تاسو امریکا ټوکړي ټوکړي وګورئ او د امریکې ملګري یې تاسو ټوکړي ټوکړي وګورئ او په پاکستان کې د لارډ مثال لندن ته رخصت قانون او د قرآن قانون خدای جاری عزیزانو سینه مې خوږېږي نور خپل کورونو ته په آرام ځي امریکا اوس د اتفاقي کوشش کوي د منځ کې چې خپل منځ کې د دا واورئ او اوس امریکا نن د مسلمان ملکونو په منځ کې د بې اتفاقۍ کوشش کوي تا او ما جنګوي او ځان بچ ساتي تا او ما په خدای مې دې قسم ما د پلار د قاتل نو سه عالم کړی دی په دې سړي دا دې ژوندې دی دله مې ور وکړو زما پلار یې پنځه ډزه ویشتو نو سه راغی دله مې ور وستو چې یې میرے باپ کے قاتل کا نواز ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں زما ته بو یا آپ کا ایمان کون پیدا کرے گا مل بس قاری صاحب بات نه کرے مې پلس کاله کې مې پدم مولا کړو بیا مې په سنجان سره په دوره وکړه د پلار قاتل نن تاسو به تشه خبره سخته باندې ټوپک او تماچې را لې په یو بل قربان شي د یو بل علاج شي بس وای اشیر رانه یې شو بل نن چې چاته د کار وې نو بیا چې ورته یادول غواړي نو ځان در نه پټ کړي نو ما هغې پورې یو شعر د رحمان بابا وویلو چې د نیت د اشنایې نه و صنما نو بیا مې ورته ټلیفون وکړو ما څه دړی غول کوي څه او دومره غوندې غول کوي چې راوتي وایي که توبه وباسه د خدای او د رسول خاطر وکړي چې صحیح اسلام په کورونو کې راولي د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي په دې قوم او په دې ملک رحم وکړي دعا وکړي په اخلاص یا الله یا الله په نن شپه کې امریکا تباه او برباد یا الله په نن شپه کې سره د مرګرو تباه او برباد یا الله سره د مرګرو تباہ او برباد یا الله چې کوم خلک په پاکستان کې قران راوستو قانون ته نه پریدي یا الله وای جهنم کې وتی کې خپل حبيب په خاطر خدای زمون خلو ته هدایت خدای زمون لو ته هدایت دا نیټ ورکونه دا دا ټي وي ګان ران ته بونه لري کوي نن درته په ټي وي او په کیبلو دام خای بیا لکان کوټې ترو دی نن خو ډیره مزیدار نه د خراب بچیا د خراب بچیا جمعات کې کېنا الله الله کوا واوي بس اخیری خبره مولانا اشرف علي صاحب وایي چې والله بالله ثم تالله مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځل الله ویل د دوه جهانو د نعمتونو نه بهتر ټول وایي الله الله الله الله الله په ډېر عاجز درته سوال کوو چې د خپل محبوب د خپل محبوب بدل تواله خدا د خپل محبوب بدل تواله خدا د خپل محبوب بدل تواله د حبيب په خاطر تبلیغ کې وځي تبلیغ والا جوړ شي جماعتونه آباد کوي تیری تبا کې گئی غر کې گئی بیا بجاړه یو اس په پلاس نه درځي واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين هم ته لاس نه راکوي ما لا سونه خو دي فورن پور بچو ورو بچو